حمارن مسله در تدا کې چې هغه موارد ذکر کړي چې عامل ناسبه د مفعول مطلق حذف کیږي په حذف وجوبي قیاسي سره منها هغه موضوع ده ما وقع چې واقع شوی دا مفعول مطلق لتشبیه د تشبیه لپاره په دې ځکه پنځه شرطونه بیانوي څو شرطونه بیان د حذف لپاره پنځه شرطونه یو شرط دا دی چې دا مفعول مطلق د تشبیه لپاره دی تشبیه خو پیژنې کنه چې د یو شي تشبیه د چا سره ورکړل شي زید کله اسد زید په شان ته د چا دی نو د زید تشبیه د اسد سره ورکړل شوی ده کنه نو دلته کې یو شرط دا دی چې دا مفعول مطلق د چا د لپاره راغلی وي تشبیه لپاره یو شرط خداش دویم شرط دا دی چې علاجا مفعول مطلق علاج وي د علاج معنی څه شي دا یعنی دا مفعول مطلق فعل وي د افعال د جوارح نه مفعول مطلق فعل د افعال د ثانه وي ور جوارح دي جوارح دي تر کې چې دا هغه سره تعلق لاس په خلو زبا ترګي غوګونه دا جوارح دي یو د چې فعل چې د قلب سره تعلق لري لکه تقوا تقوا خو د قلب سره تعلق لري نو دا د افعال قلوبنا نه وي بلکې دا په فعل مطلق د چانه وي جوارح نه وي دوا دریم شرط دا ده چې دا مفعول مطلق روسته د چانه واقع شوی جمله نه نو دې سره احتراز راغی د دینه چې دا مفعول مطلق روسته د چانه واقع شوی مفرد نه واقع شوی دریم شرط دا ده چې دا جمله د سی جمله وي چې دا به مشتمل وي په چا باندې په داسې یو اسم باندې چې دا اسم به په معنا د چا سره وي مفعول مطلق سره وي دا څوم شرط دی څلورم شرط دی کنه چې دا جمله به مشتمل وي په داسې یو اسم باندې چې دا اسم به په معنا د چا سره وي مفعول مطلق سره څو شرط سو څلور او پنځم شرط دا دی چې فاعل د فعل بم ذکر وي فاعل د صاحب د دې اسم کلام یعنی فاعل د اسم به هم چې وی لکه یا فاعل د فعل به ملکه چې پکې ذکر وی نو چې کله دا پنځه مشرعات موجود وو نو بیا به عامل ناسبه د مفعول مطلق حذف کیږي په حذف وجوبي قیاسي سره پنځه شرطونه دي کوم کوم دي یو دا چې مفعول مطلق د څه د فار راځي تشبیه د فار بل دا چې دا مفعول مطلق فعل من افعال جارح دي جوارح ساته ویل کی چې دا غو سره تعلق وي دریم شرط دا دی چې دا مفعول مطلق روسته د چانه واقع شوی درې څلورم شرط دا دی چې دا جمله به د شي جمله وي چې دا به مشتمل وي په دسی یو اسم باندې چې دا اسم په معنا د چا سره وي څلور او دا چې صاحب د دې بم ذکر یې اندامه فاعل د دې اسم بم چې وي ذکر وي وای د دې د زیاده پاره یو आवाज وو صوت حمارن په شان ته د आवाज د چا الک الک حمار په شان ته نو یسوت صوت حمارن اوس ګوره دا صوت حمارن نه د مفعول مطلق دی د چا د پاره فعل محذوفه د پاره او دلته دا فعل حذف شوی دی چې هغه چې دی یسوت دی په حذف وجوبي قیاسی سره دلته دا فعل چې شوی دی لکه حذف شوی دی او شرایط پکې موجود دي کنه دي موجود ګوره څنګه شرایط موجود دي دا مفعول مطلق فعل د افعال جوارح نه ده کنه ده اواز خو د جاری د ژبې سره تعلق لري کنه لري نو دا خو د جوارح نه مس دریم دا د چروسته د چانه به واقع شي مخکې جمله ده کنه ده کومه ده جمله مررتو به دا جمله ده کنه وګي په دې باندې څلورم شرط دا ده چې دا جمله به مشتمله په چا باندې په دې یو اسم باندې چې دا اسم با په معنا د مفعول مطلق وي مخکې سم ذکر ده کنه ده دا جمله مستمله په دې چې وي سم باندې ده کنه ده کومه ده فاذا له صوت دغه د پاره یو आवाज وو نو دغه جمله مستمله ده په دې چې وي سم باندې چې دای سم په معنا ده تا سره ده مفعول مطلق کوم صوت ده او دلته څه شي راغی او صاحب هم ذکر ده صاحب څوک ده مرته به ای بي زید نه مراد مراد نه څه شي ده زید دی پکې په دې باندې نو دا ټول څیزونه مذکور دي نو لهدا دی او جنا د صوت حماری دلته داخل حذف شوی دی تقدیر د عبارت څخه چې صوت او صوت حماری دی پکې په دې باندې نو الکه دا پنځه شرطونه د ذکر کړی دي اول شرط دا ده چې دا مفعول مطلق بچی شوی ها تشبیه د پاره کچرته د تشبیه د پاره نو نو بیا بالکه چی شوی لکه د چې مرضتو مررت بزيد فاذا له زهد زهد صلاحای د دې لپاره تقوا وا د چا په شان ته تقوا وا صلاح په شان تشبيه خوستا خو چې نه نستا دا زهد دا د فعل د افعال د جوارح نه نه دی دریم شر دا چې دا روسه د چا نه واقع شوی جمله نه واقع شوی کچر ته مخکې جمله نه واپوږي په دې باندې بیا به مالک چی شوی لکه ته صوت زیدین صوت حمارین اواز زید چې دا په شان ته د چا دی اوس ګوره دا صوت حمارین دی تشبیه خو پکې ستا جواری هونم دی خروج ته د چا نه دی واقع شي ځکه صوت زیدین جمله ده او مرکب اضافي ده کنه مرکب اضافي خو جمله نه وي څلورم شرط دا دی چې دا بچی شي ویلکه دا جمله به مشتمله په دې یو اسم باندې چې هغه په معنا د چا سره نو کده شوی چې مررت بزیدین یا مررت بالبلد مررت مررت دا چې وای مررت بالبلد فاذا لو صوت صوت مررت بالبلد زتیر شم په بلد او خاری باندې